اول فصل دا مشتمل وو په دوه قسمونو باندې په اول قسم کې قواعد د محمود لس بیان شو اوس په دې دوهم قسم کې ګردانونه د محمود بیانې او په هغه کې د قواعد او اجرا د محمود د ګردانونو یو ګردان هغه د الامر منه خذ والنهي عنه لا تأخذ الظرف منه مأخذ والآلة منه ميخذ ميخذة ميخاذ وتسميتهما مأخذان وميخذان والجمع منهما مآخذ ومآخير أفعل تفضيل المذكر منه آخذ والمؤنس منه أخذ دا شان اسم فاعل چې کوم راځي اخذ اخذان په هغه کې هم کوم قاعده نه جاری کیږي فعل مضارع ته راځي یاخذو یاخذ یاخذان یاخذون تر اخره پورې معروف او مشغول ته راځي یؤخذ یؤخذان یؤخذون اوس په فعل ما مضارع معروف او مشغول کې هغه کوم قاعده جاری کیږي نو د واحد متکلم نه ما سوا په نور فعل مضارع معروف او مجبور کې دا رسم بوسن او د زیب والا قاعده جاری کیږي او په فعل مضارع معروف کې به هغه صورت درسم والا جاری کیږي او په مجبور کې هغه د بوسن والا صورت جاری کیږي یاخذو دې دلته اوس حمزه ساکنه منفرده ساکنه راغلې ده او ما قبل تینا فتحه ده دغه حمزه په الف سره بدلول جائز دي چې یا خو یا قران یا قرونه تر اخره پوری وي دا شان مضارع مشغول یو خطو راځي نو په یو خزو کې دا بؤس والا صورت جاری کول جایز دي حمزه منفرده ساکنه ده ما قبل ترنه ضمه ده دغه حمزه په واو سره بدلول جایز دي چې یو خزو یو خزان یو خزونه تر اخره پورې دغه شان کوي د واحد متکلم چې مضارع په صيغه کې نو واحد متکلم کې ناراضي اخذو معروف او مشغول ته راځي او خذو اوس په دې معروف او مشغول کې کومه قاعده جاری کیږي نو په دې کې د امن یومین ایمانا والا قاعده جاری کیږي او په اخذو د معروف کې دا اول صورت د امن والا قاعده جاری کیږي چې حمزه ساکنه وسره متحرک نه راغلي ما قبل حرکت په قدم په الف سره بدلولي واجب دي اخذو ویل او په مجهول کې او اخذو کې نو دلته حمزه نه ما قبل ضمه ده د اومنا والا صورت په کې جاری کول واجب دي چې دغه حمزه په واو سره بدل شي او خذو ویل شي دا د واحد متکلم فعل مضارع معروف او مجهول کې دغه د امنا والا قاعده جاری کول واجب دي بل د دې نه هغه اسم مفعول راځي مأخوذ مأخوذ کې کومه قاعده جاری کیږي نو مأخوذ کې هم دا رأسن والا قاعده جاری کیږي د کدلته حمزه منفرده ساکنه ما قبل سینه پر خلا بالغ سره بدلول واجب دي نو مأخوذ ولل پته هغه صحیح دا خو د څنګه بل پدې کې هغه اسم ظرف ده اسم علاله نو په اسم ظرف او اسم اله کې کومه قاعده جاری کول اسم ظرف ته ناراضي مخزون او اله ته ناراضي مخزون ومخز او مخز کې دا شان په هغه تسنیو کې دې کې هم دا اصل ګوښتن والا قاعده هغه جاری کیږي مخز کې دا رسن والا صورت او په مئخذن کې د دیرون والا یا د زیبون والا هغه صورت چې دا همزه په یا سره بدل شي او میخذون میخذتون میخاذون پکې ویل شي دا پکې هغه جائز دي دا اسم ترتیب ته راځي واحد مذکر افعل تبديل المذكر منه اخذو نو په دې اخذو کې کومه قاعده جاری کول د امن ولا قاعده جاری کول پکې هغه واجب دي حمزه ساکینه رسل متحرکه راغلی ما قبل حمزه مفتوح ده نو دا حمزه ساکینه په الف سره بدلول واجب دي اخذو ویل اخذو ویل پکې هغه صحیح دي دا شان په تسنیه کې هم دا شان ده او په جمع کې اخذ او اخذان اخذون اواخذو دا اواخذو دا جمع مذکر اسم تبدیل مکسر ده په اصل کې اخذو په دې کې دا اواز مو والا قاعده جاری کول هغه جایز دي چې دوه هم دې راغلي دواړه متحرک دي یو پکې هم مکسوره نه ده دا دوهمه په واو سره بدلول اواخذو ویل دا پکې جایز بل خبره هغه دا کوي چې امر د دې باب څنګه راځي نو امر د دې باب راځي قول امر د دې باب چې راغلی دی قول دا خلاف القياس راغلی دی ولی ځکه قياس او قانون دا تقاضا کوي چې امر د دې باب نه څنګه راشي امر دې او خذ راشي د دې وجه نه چې دا جوړ شوی د تق اوزونه علامت د مضارع حذف ورپسې حرف حمزه ساکنه و په اول کې حمزه وصل مضموم راوړل ځکه چې عین کلمه مضمومه ده او اخرم ساکن کنو او خط نه جوړ شي د قیاس او د قانون موافق او خط پکارو او به په هغه کې د اومنه والا قاعده جاری کول پکارو نو او خربت جوړ شول او دلته دا امر خلاف القياس هغه خود راغلی دی هغه دا چې دغه حمزه خلاف القياس حذف شو چې حذف شو نو دا اول کې حمزه وصل ته ضرورت رانغه و ځکه دا غا ما بعد چې کوم حرف دی دا غا متحرک وو دا حمزه وصل هم کو په دې دلا او چې کوم د دې ماده د نفس کلمه کې کوم حمزه او هم خلاف القياس تخفيف د بار حذف شو نو خود ترې نه پاتې نو امر د دې باب هغه خلاف القياس خود مستعمل دی دغه شان بل د اکل یقول دا هم محمود الفاظ نه سره یې سره باب دی د دې باب هغه امر هم خلاف القياس کل راځي او قياس دا پکارو چې راغلي وي او کل بیا په دې قاعده جاری شو او کل پکارو په شان دغه مخکې قاعده باندې لیکن امر د دې هم خلاف القياس هغه کول راځي لغه حمزه حذف شو په غیر د قانون او د قاعده نه اول کې حمزه یو څه لغم او پر دې دله او اخر ساکن شنو کول ته نه پاتې دا شان د امر یامر هغه امر هم راځي او الامر منه مور او فرق دا دی چې دغه د امر یامر امر څخه هغه هم خلاف القياس مستعمل ده او موافق د قياس هم مستعمل ده یعنی امر هم راغلی دی او مر هم راغلی دی دا هغه لار چې په ابتدا کې څنګه دا راشي نو په ابتدا کې به په اثبات د همدې سره راځي وامر اهل اهلک بالصلاه په هغه سره راځي دا قانون موافق راځي لکه وامر اهلک بالصلاه کې او کچرتا په ابتدا په منځ کلام کې راشي نو په منځ کلام کې دا خلاف د قانون موافق راځي لکه وامر کې دا واو نرسته لغه حمزه راغلي دا په منځ کې راغلي په منځ کلام نو په دې وجه وخت مر راغلی دی او که ابتدا د کلام کې وي نو بیا خلاف القياس لکه مرو اولادکم بالصلاه کې چې څنګه راغلی نو دا درې واړه بابونه چې خود کل او مر دی د دې امر خلاف القياس مستعمل دی او فرق د اقرانی باب د مور کې دار د نورو دوارو سره چې د مور هغه امر به خلاف القياس هم مستعمل دی موافق د قياس هم مستعمل دی او د نور دوه بابونو کې صرف مخالف د قياس هغه مستعمل دی نو دا باب کې هغه د نشان دی تاسو ته کړی دا دا وایم چې مګوم د ګردانهای محمود دویم قسم دی په ګردانو د محمود کې محمود الفاظ ځواب نه سره الاخذ ګرفتن الی سبیل امر ان باب امر د دې باب کې خود امدا چې خود راغله ده برخلاف قیاس دا ده قیاس خلاف ده قیاس مقتضی ان دو قیاس تقاضا لري خبرې کوله کې او خود می امر کې او خود راغله وي په ابدال حمزه دوم بواو په بدلولو د دوهمه حمزه سره په واو سره اصل کې به او خوځوي نو بیا په کې د اومنه والا قاعده جاری کول پکارو او خود پکارو با قاعده اومنه وهم تنن امر اکلا یقول دا شان د اکلا یقول امر هم کل امدا کل راغله د خلاف القياس ودر امر امر یامر وحذف حمزتين او بل امر یامر باب دی نو په دې باب کې حذف د همزتین دا هم جائز دی چې خلاف القياس مستعمل شي و ابقاء هر دو او ابقاء دوارو همزو هم صحیح ده چې موافق د قياس هغه مستعمل شي لکه دا چې ویل شي چې مرو خلاف القياس او موافق د قياس لکه عمر او ویل شي هر دو امنا دوار راغلي دي د صيغه مضارع معلومي شي په صيغه د مضارع معلوم د دې باب کې غیر واحد متکلم ما سوا د واحد متکلم نه قاعده رسم جاری در رسم والا قاعده په کې هغه جاری کیږي او یاخذ او یاخذان کې چې دا حمزه په الف سره بدل شي ودر مفعول وظرف هم دا شان په مفعول او په ظرف کې هم دا قاعده جاری کول هغه د رأس والا مفعول کې نه مأخوذ راځي او ظرف کې نه مأخذ راځي نو په دې کې هم د رأس والا قاعده جاری کول جایز دي ودر اعلی قاعده بیرون او په اعلی کې د بیرون والا قاعده هغه جاری کول جایز دي اسم اعلی ته ناراضي میخذ میخذ میخذ نو اصل کې مئخذ مئخذه مئخاذ د بیر والا یا د ذئب والا هغه قاعده دواړه یو قاعده ده هغه جاری کول پکې جائز دي دا ټول یو قاعده ده رأس البؤس او د ذئب والا خدا مختلف صورتونه دي چې کم صورت کم ځای کې جاری شوی د هغې نشاندهي کړي ده نور قاعده اصل کې یو ده ودر مضارع مشغول غیر واحد متکلم او په مضارع مشغول کې ما سوا د واحد متکلم نه قاعده یقوسم د بوسن والا هغه صورت په کې جاری کیږي ودر واحد متکلم او په واحد متکلم مضارع معروف دي دا شانتا وافعل التفصيل او په اسم تفصيل مذکر کې قاعده امانه د امانه والا قاعده جاری کول په کې واجب دي ودرجمع ان او په جمع د اسم تفضیل کې قاعده اوادمو په جمع هغه مکسر ته نه مراد ده په هغه کې د اوادمو ولا قاعده جاری کول چې اصل کې اادمو دوهم حمزه په واو سره بدل شو اوادمو جوړ شو ودر واحد متکلم مضارع مشغول او په واحد متکلم مضارع مشغول کې قاعده او مینه د او مینه ولا قاعده جاری کول واجب دي اصل کې او خذو نو او خذ ته نه جوړ شي تعلیلات هم فهمي په ټول تعلیلاتو باندې وای باید ځان پوه کړئ بر زبان باید او او په شبه باندې راوړئ نو دا قواعد چې کوم جاری کی هغه تاسو به ځان سره وایي محمود فا ازواج ضربا محمود الفا د باب ضربا یضربونه مخکې دا نصرایان سرونه اوس د ضربا یضربونه الاثر بند کردن صرف صغیر اثر یاثر اثرا فهو آثر تر اخره پورې راځي تعلیلات سیاق بقیات باب اخذا باید فهمی وای تعلیلات هغه د صغو پشان د چا باندې د باب د اخذا باندې باید تاسو هغه او پیژنئ همغه شان ته تعلیلات په دې کې هم شوي دي جزء ان کې صرف دومره فرق دی چې در امر ان چې په امر د دې باب کې کې ای سره چې ای سر دی نو په دې کې قاعده ایمانون جاری دی ایمانون والا قاعده جاری ده هلته امر خلاف قیاس قدرا دلته امر هغه موافق د قیاس مستعمل دی اصل کې دی ای سر نو دوه همزه راغلي او دوهمه همزه هغه ساکنه ده ما قبل همزه مکسوره ده نو دا په یا سره بدل کړل چې سر ته نه جوړ شي دیگر ابواب ثلاثی مجرد را به همین وزن باید گردانی نور ابواب د ثلاثی مجرد باید په همدې طریقې سره تاسو ګردان کوي او قواعد پکې جاری کړئ نو هغه کې څه دا نشته سختی بل محمود الفاء الباب افتعال د باب افتعال نه محمود الفاء دلته د محمود څلور ګردانونه عام طور ته ذکر کړي محمود الفا دو د ثلاثي مجرد یو د نطرف د ضربنا او دو د مزیتون یو د باب افتعال نه بل د باب استفعال نه نو هغه نور بابونه په همدغه طریقه باندې کې قواعد جاری کیږي اوس د باب د افتعال نه لکه الاجتماع فرمان برداری کردن دا تابع کېدل د یو چا هغه مطابقت کول په اصل کې دا ائتمرو ائتمرا ائتمرا ائتمرا ائتمرو تر اخره پورې دا شان ته ماغه ماضی مجبوری راته ائتمرا او تو میرا تینا راته نو په دې کې کومه قاعده جاری شوې ده په ماضی معروف کې دا ایمانو والا قاعده جاری شوې وجوبي تور سره دوهمه حمزه په یا سره بدل شوې نو ائتمرا تینا جوړ شوې دغه شان فعل مضارع کې یا تمر یا تمران تر اخره پورې ما سوا د واحد متکلم نه اتمرو د دې نه ما سوا په دې ټول صيغو کې هغه د رأس والا قاعده جاری شوې ده رأس والا قاعده په کې جاری کول جائز دي چې دا حمزه په الف سره بدل شي یا تمرو دې یا تمرو وایي دا شان ته مصدر دی راځي ایثمارن په اصل کې استمارن په دې کې هم د ایمانو والا قاعده جاری شوی له وجوبي تور سره دوهمه حمزه په یا سره بدل شوی اسم مفعول دی راځي موتمرون په اصل کې مختمرون وو په دې کې دا بوصن والا هغه قاعده جاری کول جائز دي چې دا حمزه په واو سره بدل شي د کما قبل دې نه مضمون دې موتمرون دا موتمرون ویل شي اسم فاعل او اسم مفعول دواړو کې اسم ظرف کې ټول کې دا قاعده جاری شوی موتمرون موتمرون په دې ټول کې دا غدا بوصن والا قاعده دا شان د فعل ماضی مجهول صيغه ته ناراضي او تو میرا په اصل کې او تو میرا و د دې کې د او میرا والا قاعده هغه جاری کول واجب دي مضارع مجهول ته ناراضي یو ثمرو په اصل کې یو ثمرو په دې کې د بوختون والا قاعده جاری شوې ده تر اخره پورې دا شان امر ته ناراضي الامر ای تمیر په اصل کې اختمرو په دې کې هم د ایمانونو علا قاعده جاری شوې ده او نه کې لا تعتمل کې په دې کې هم د رحمونو علا قاعده جاری کول هغه جاری دي او واحد متکلم فعل مضارع معروف او مجبور کې د امر او امر علا قاعده هغه جاری کول اتمرو او تما او او تمرو هغه پکې جاری کول واجب دا وایي در ماضی معلوم او امر حاضر معروف په ماضی معلوم او په امر حاضر معروف کې و مصدر او په مصدر کې قاعده ایمانون جاری شوه د ایمانون والا قاعده په کې جاری شوه ده و در ماضی مشغول قاعده اومنه او په ماضی مشغول کې د اومنه والا قاعده و در مضارع معلوم قاعده رأس او په مضارع معلوم کې د اصل والا قاعده و در مشغول په مشغول کې او په اسم فاعل اسم مفعول او په ظرف کې قاعده یې بوسن د بوسن والا قاعده په کې جاری کول جایز بل محمود الفاء اسباب استفعال د باب استفعال نه هغه محمود الفاء الاستئذان اذا خاصا اجازه غوښتل استاذن يستاذن استئذانا فهو مستأذن واستاذنا استاذن واستاذان فذاك مستاذن الامر منه استاذن والنهي لا تستاذن ظرف منه مستاذن دا اثر کې تغییر راځي اوس په دې کې هغه کومه قاعده د محمود جاری شوې دي نو دې باب کې هم دغه تیر شوې قاعده هغه جاری شوې استاذن کې استاذن کې کومه قاعده جاری کیږي دا رأس بؤس والا یستأذنو کې هم دغه دا رأس بؤس والا مستأذنون کې دا شانته مستأذنون دې ټول کې هم دغه رأس بؤس والا قاعده پکې جاری شوی ده یا دې شین باب د دې باب هغه دې و دیګر ابواب ثلاثی مزید او نور ابواب د ثلاثی مزید بقیاتی یغه سابقه باید فهمی په شان د هغه مخکې صيغو باندې باید هغه په دې باندې ځان پوه کړي بر اوردنې تعلیلات ان راولن د تعلیلات لدی دشوار نیت هغه سخت نه دي نو اسان دی هغه په کې تکلیف وي نشته فائدہ دا اوس دلته دوه فائدې ذکر کړي په دې فائدو کې څه خبره کوي نو اصل کې دا غمخ کې څلور بابونه چې کوم ذکر شو دا د محمود الفا سره تعلق لرلو په دې اولنۍ فائدہ کې د محمود العين طرف ته هغه اشاره کوي او په هغه کې چې کوم قواعد جاری کیږي د هغه نشاندهي کوي اجمالا او په دوهمه فائدہ کې به د محمود اللام هغه بیان دی او په هغه کې کوم قواعد قاعده جاری کیږي نو دا وایي په محمود العين کې چې عین کریمه کې حمزه راغلی وي لکه مثال سأل يسأل دغه شان زأر يسئر لوما يلوم وغيرها دا ټول هغه محمود العين دي په دې کې کومې قاعده جاری کیږي نو په ماضي کې صيغه هغه قاعده د بین بین جاری کیږي ساعل دی اوس نو ساعل دا مثال مخکې تیر شو دا شان سائمه کې دا شان ته په دې لومه کې په دې ټول کې هغه دا بین بین قریب یا بعید هغه قاعده په کې جاری کول جائز دي بل هغه مضارع دا او امر ده مضارع ته ناراضي یسالو امر ته ناراضي اسال په دې کې کومه قاعده جاری کول په دې کې دا یسالو او دا قدم له حواله قاعده جاری کول په کې جائز دي يسألون عنه همزه ساکنه راغلي د روسته د چانه متحرک حرف نه او هغه متحرک حرف هغه واو او یا مدده زائده او یا تسجیل نه دي نو دې هغه حرکت ما قبل توکول همزه حذف کول پکې جائز دي نو يسألون يسألو پکې ویل دا شان ته امر دی راځي اسأل په اسأل کې چې دا يسألو والا قاعده جاری شي نو دینه به جوړ شي کې تل دا به نه جوړ شي د همزه حرکت هم ماقبل سین ته ورته همزه حذف کړه او په امر کې دې یا تلو علا قاعده جاری کول نه رستا په اول کې چې من کم همزه ورته راوړې دا هغه به ورځيږي ولې د څه د وجه نه د وجه د استغنا نه د وسرته حاجت نشته مواد متحرک شو نو په دې وجه باندې به هغه هم د وصل غورځيږي نو بیا به تل تلاسلو دغه شان زر زرا زرو او لم لما لمو تر اخره پوری په دې طریقه باندې ویل شي دا خو د محمود له هغه محمود العین په دویمه فائدہ کې دا شان ته د محمود اللام هغه بیان کړی دی چې لام کلمه کې حمزه راغلی وي لکه مثال قرأ یا قرأ اوسو یا دا شان ته نور هغه بابونه هله ایا نه او وغیرہ نو په هغه کې کوم قاعده قواعد جاری کیږي نو په هغه کې دا بینابین والا هغه قاعده په کې هم جاری کیږي او قرأ د فعل ماضی کې نو قراءه کې د بین بین قریب یا بعید هغه صورت جاری کول دغه شان په یقرأو مضارع کې هم د بین بین والا قاعده جاری کول او د مضارع د فعل ماضی مجهول په صيغو کې د جوانون او د میرون والا قاعده جاری کول جائز دي لکه مثال قراءه یقرأو ده مجهول کې ناراضي قرئ یقرأو وسبقور اکد جوانون او میرون والا قاعده جاری کول جائز دي ځکه قرئه کې حمزه مفتوحه روسته د کسرې نه راغلې ده نو دا په یا سره بدلول قریا قریا قریو تر اخره پورې ویل دا پکې جاری دي دا شان ته په چې په امر حاضر معروف کې او د مضارع مجزوم په صيغو کې اقرا لم يقرا په دې ټولو کې هغه د رسوم کوم والا قاعده جاری کول جائز دي اقرا په دې کې حمزه ساکنه راغلې ده ما قبل کې نه متحرک ده دا حمزه په چا سره بدلول په الف سره په ځکه ما قبل مفتوح ده په الف سره بدلول نو اقرا دا شان توحید په کې جائز دي دا شان د مجلوم هغه څه وو کې هغه مجلوم په لم سره وی کلا اله سره وی که په هر یو حرف جزم سره وی نو په حقیقت کې دا شان دغه قاعده جاری کول د سن والا جائز دي لم يقرأ ذن لم يقرأ ويل وغيرها دا شان ته هغه واغونه چې کوم کې حمزه په اخر کې راغلي په ټول کې دغه قواعد جاری کول جائز فائدہ در محمود عین الثلاثی مجرد دا محمود عین د ثلاثی مجرد کی بسیه ماضی وحسب داسې به ویلې شي ودر اس ام سم او په اس ام کې به سم او په اول ام کې به لوم ویلې شي ګردان های این هارا په این وضع ضربت باید کړ ګردانونه د دې تاسو وایي باید په دې شکل سره په دې طریقې سره یاد کړئ زیر زیرا زیرو زیری زیرا زیر نسل سلاسلو تر اخره پول لغشان لوم لوما لومو در محمود عین از ابواب ثلاثی مزید دیه په محمود العين د ابواب د ثلاثي مزید به کې همبرین قیاس قواعد جاری باید کړ په همدې طریقې سره باید تاسو قواعد جاری کړئ فائدہ دوامه فائدہ کو محمود اللام کې ده در محمود اللام په اکثر کې په محمود اللام کې په اکثر کې هو کې چون قراءه يقرأ لك قراءه يقرأ دا شانتا تر آیت راو یعنی آیه نه او وغیرہ کی قاعده بین بین است په دې ټولو کې قاعده د بین بین جاری کول جائز دي ودر واحد ماضی مجهول او په واحد ماضی مجهول کې لکه خورې اره قاعده یې میرون د میرون والا قاعده جاری کول نو دغه واحد او سرعان ته ورسره صرف د نشاندهۍ لپاره ویلې یعنی دا فعل ماضی مجبور پر نور څخه کې لکه تسمیه کې هم پورې اده پورې یا ویل دا شان پورې پورې یک پورې اده پورې یک ویل وغیرہ د ټول څخه کې دا د میرونو علا قاعده جاری کول جائز دي ودر امر و جميع صيغ مضارع مجزوم او په امر او په ټول صيغو د مضارع مجزوم کې قاعده همزه منفرده ساکنه دا قاعده د همزه منفرده ساکنه چې هغه کومه قاعده ده د رأسن بؤسن والا قاعده ده نو هغه پکې جاری کول جائز دي دغه صيغه د مضارع مجزوم نه مراد دا نه ده چې د مضارع مجزوم په ټول ګردان کې لکه مثال په تو لم يقرأ لم يقرأ لم يقرأ کې په دې ټولو کې دغه قاعده ده رأسن بوسن والا جایش دا د صيغه مضارع مجزوم دا جميع علامت ثبت یعنی که هغه مجزوم په لم سره وي کلا نه سره وي که ان سره وي که کم یو عامل جازمه سره وي نو په دغه څو صيغو کې چې د مفرد صيغې دی په دې کې دغه د رأسن به اصول والا قاعده جاری کول جایز دي دا مطلب نه چې د جمع په صيغو کې هم دغه جاری کول جایز دي لکه مثال لم يقرأوا کې اوس لم يقرأوا کې دلته و د رأسن به اصول والا قاعده نه جاری کیږي دلته دغه جميع مراد دا دی چې په هر یو حرف جزم سره مفهوم دا مراد در اقرا در اقرا په اقرا ولم يقرا او فلم يقرا کې حمزه الف شو د حمزه په الف سره بدلول جایز دي چې په الف سره نو اقرا لم يقرا وویش وذر ارد او په ارد ولم يرد او کې په دې کې په واو سره نو ارد لم يرد ویل پکې جایز دي وتر مکسور العين او په مکسور العين کې لکه مثال لم هني اي هني هني هنا ايهني اوله نو په دې کې یا دا په یا سره بدلول همزه جائز دي چې دې وی لم يهني دې نو لم يهني وای وتر ابواب ثلاثي مزيد فيه او په ابواب ثلاثي مزيد فيه کې از محمود عين او محمود اللام محمود العين وی که محمود اللام وی بقواعد مذکوره بالا دغه برا ذکر شوی قواعد تعلیلات سیغ می باید آور نو په هغه کې تعلیلات د سیغو باید تاسو راوړي اشکالي ندارت هغه څه اشکال او سختی نه لري فصل دوم دوهم فصل در معطل د یعجو یهبو والا قاعده څنګه ده د هغې خلاصه دا ده یو مصنف دا قاعده بیان کړې ده او یو دا قاعده نور سرتیانو بیان کړې ده مصنف چې په کومه طریقې سره بیان کړي نو مصنف وايي ما ډېره جامع او معنی بیان کړې ده او نور سرتیانو چې بیان کړي نو په هغې باندې اعتراضونه وارد کیږي نو بیا د هغې نه هغې جواب کوي مصنف په هغې رد کوي چې په دغه طریقه بیانول نو پکار مصنف قاعده په څه طریقه بیان کړې ده نو مصنف قاعده په دې طریقه باندې بیان کړې ده وای هر کله چې واو کومه بیان ده علامت مضارع مفتوحه یعنی د حروف اته مفتوحه او د کسره کومه بیان کې واقع شي یا په مابین د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په مابین کې واقع شي او په شرط دې سره چې عین یا لام د دا کلمه کې حروف حلقي او یو حرف راغلی وي دا غواو حذف کول هغه واجب نو مصنف دا قاعده چې حروف اتین مطلقاً ذکر کړی یو چې هر کله واو په مابین د علامت مضارع مفتوحه کې واقع شي کغه علامت مضارع واو وي که یاو وي که نون وي که دغه بل وي دې کې او کومه بین د کثره کې واقع یو صورت دار یا کومه بین د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې کومه بین کې واقع شي ولې دې فتحې د پاره شرط دار چې کومه کلمه کې دا ویلو په عین یا لام کې حروف حلقې راغلي دا واو حذف کول هغه سری واجب دي لکه مثال یو عیدو دې مفاصل کې دا دا یو عیدو دې په اصل کې یو عیدو دلته واو په مابین د علامت د مضارع مفتوحه ده یا او د کثرې په مابین کې واقع شوی دی واو حذف شو یا عجو ته نه جوړ شو دغه شانته یا حبو د په اصل کې یو حبو واو په مابین د علامت د مضارع مفتوحه او د فتحه کې واقع شوی دی وعين کلمه دلته حروف حلقي نه راځه نو دغه واو حذف شو یا حبو ته نه جوړ شو دغه شانته یا تعود په اصل کې یو تعود دی دلته واقع ما بین د علامت د مضارع مفتوحه او د فتحه کې واقع شوی دی او لام کلمه حروف حلقیونه د عین نو هغه واو حذف شوی یا تعود نه جوړ شي نو مصنف دا قاعده عامه بیان کړې چې ما بین د علامت د مضارع کې وی که هغه واو وی که یا وی دا یا مثالونه هغه تاسو ویل دا شانته مثال تعیبو کې وی په اخر کې توعیبو اعیبو په اخر کې اوعیبو نعیبو په اخر کې نوعیبو په دې ټول حروف کې چې واقع شي حذف کیږي وو بل مصنف سره دا چې ما بین د علامت د مضارع مفتوحه کې واقع شي دا پسې قید یو سره هم ولګاو نو په دې وجه باندې دا ټول مثالونه لکه مثال یهبو او یسعو مثالونه اصالتا په دې کې دا قاعده جاری شوه اوس نور استقین دا قاعده په دې شان بیانوي وای هر کله چې واو په مابین د یای مفتوحه د علاماتو د مضارع کې د یای مفتوحه او د کسرې ترمن ترمن د واقع شي دا واو حذف کول واجب دي دا قاعده په دې یحبو په دې لغه کې د یو مثال کې چې یعشو ده په دې کې خو اصالتن جاری کیږي ځکه اصل کې یو عجو ده دلته دا یا هم واو ما بین د علامت د مضارع مفتوحه چې یا راځي او د کسرې په ما بین کې واقع شوی دی حذف وصفغی دا اعتراض دی چې تاعد او اعد او نعد په دې ټول مثالونو کې سره د دې نه چې واو ما بین د علامت د مضارع او دا چا کې واقع شوی دی کسره کې واقع شوی دی خو دا علامت د مضارع خو یا نه ده دا عینو کې کار هغه عینو کې دا همزه ده او کنا عینو کې نون ده او سره دې نه هغه وخت شوی لا ولې نو هغه بیا وایي چې دا قاعده اصالتن په یا کې د علامات د مضارع کې او تر دن للباب په دې ټول علامات د مضارع کې دا قاعده جاری کی نو هغه اصل په یا کې وای او تر دن للباب په احتاج او اجو نه اجو کې هم جاری کړي نو خبره دې نه وکړه دغه شان بل هغه باندې دا اعتراض راځي چې په دې يهبو او یو يسعو کې دلته واو ما بین د علامت د مضارع مفتوحه او د فتحه کې راغلي دی او سره دې نه حذف شوی دی او تاسو وایئ چې ما بین د علامت د مضارع مفتوحه او د تاسو واقع شي کثرت کې هغه محذف کیږي نو هغه دې نه جواب کوي چې دا په اصل کې کثره وا دا يسعو په اصل کې یو سعو يهبو یو هبو به دغه کثره په فتحې سره بدل شو ځکه حروف کې حلقي کې ثقل دې درواله لري نو په دې وجه هغه په فتحې سره بدل شو چې صفات پکې راشي نو یو ساعو یا هبوت نه جوړ شي نو هغه وای دا په اصل کې د کثرې او د یا ترمنځ او به دغه کثره چې کوم دې هغه په چا سره فتحې سره وای بدل شو نو اوس هغه باندې دا دوه اعتراض راځي دا هغه دی جواب او دا خبره نور هم وکړه شو مصنف وایي دا څه خبره او د ویلي په غیر د فائدې نه نو یې قاعده دا څه پکاور چې هر کله واو ما بین د علاوه د مضارع مفتوحه او د کثره کې یا ما بین د فتحه کې چې عین یا لام حروف حقي واقع شي دا واو حذف کول واجب دي نو په ټولو علاماتو د مضارع کې ولا قاعده رسالتن یو جاری شي بل دا چې دې ته حاجت را ملي چې دا یا ساو یا ابو فاصل کې مفسور او به دا غي نو ته فتح ورکړ شو نو دا جوابونه او اعتراضونه ته کې څه حاجت را نشي نو مصنف په هغه باندې راځي هر واو کې میانه علامت مضارع مفتوحه هر هغه واو چې ما بین د علامت مضارع مفتوحه کې دا علامات د مضارع حروف یاتین کې هر یو وکسره او کومه بین د کسره کې واقع شي یا یو صورت دار یا فتحه یا کومه بین د علامت د مضارع مفتوحه او د فتحه کې واقع شي او دا چې کلمه کې چې عین یا علامه حرف حلق باشه چې عین یا علامه حروف دي خمسین نو وي واقع شو د واقع شي نو دغه واو وي تر دغه ورځي یو جوړبان لکه یا عجو فاصل کې یو عجو یا ابو فاصل کې یو ابو یا تعو فاصل کې یو تعو ان کې اصل قاعده در یا تقریر می قرآن وی دا چې بعد سرتین دغه قاعده په یا کې بیانې اصل کې و دیګر کې هغه مضارع امور چې د مضارع لا اجو تاجو ناجو را تابع می کردانن دا تابع ګرځي د هغه سردن للباب دا وی تفصیل لا طائله دا هسي بی ځای هغه اوږدول دي بی فائدې خبره اوږدول دي وهم چنن در يهب و غیره دا شان په يهب و يزعو و غیره کې قائل به این معنا شدن ما قائل په دې خبره سره کېدل چې اینها در اصل مکسور العين بودن کتاب په اصل کې مکسور العين وو برعایت حرف خلق عند فتح دادن دا رعایت د حرف حلق د وجه عین ته فتح ورکړل نو دا ټول تکلف باره د تکلف دې بے فائدې او بے ضایع تقریر دروس برای قاعده همینه صحیح بیان د قاعده هغه ده چې کردیم چې ما کوم وکړلو وي وصاحب منظوم نیک این تقریر را نوشته او د منظوم نیک کتاب والا هم دغه بیان او دغه قاعده په همدې طریقې سره لیکلې چې څنګه ما ویلې دوهمه قاعده هغه د څه په نوم باندې ده او قاعده څنګه ده دوهمه قاعده هغه ده عیتون ولا قاعده ده دې قاعده خلاصه دا ده چې هر هغه مصدر چې د فعلون په وزن باندې وي او په کلمه کې واو واقع شي دا واو حذف کول او د دې په عوض کې په اخر کې تا راوړل او عین کلمې ته کثره ورکول دا واجب دي لکه مثال په تور وسعیدتون په اصل کې وعدن وو په وزن د فعل باندې مصدر دی په کلمه کې واو واقع شو دا واو حذف کو په عوض کې اخر کې تا راوړه او دال باندې چې کوم تنوین و هغه ختم کا غیر په دې فتحه ورکړه او عین کلمې تم کسره ورکړه چې دلته په خپل دغه عین دې نوعیتون کې جوړ شي دغه شانته زینتون په اصل کې وزنون وو نو دې کې هم واو حذف کا اخر کې تا ورس کې راوړه او عین کلمې ته دې ذاتم کثر ورکړه نو زینتون کې نه جوړ شي دا شان په ساعتون کې هم دا شان تا دا خبره وشوله چې په اصل کې وسعون وو ودلته یو خبره دا هم ورسره کوي وایي کچتا فعل ماضی کې عین کلمه په فعل ماضی کې عین کلمه هغه څه عین کلمه مفتوحه وا نو د هغې د وجه نه دلته په دې مصدر کې عین کلمې ته فتحه ورکول هم جائز دي د وجه د مناسبت څخه عین د ماضی نه لکه مثال په تو ساعتون دی نو دا په اصل کې ویتون وو هغه قاعده په کې جاری شو د علتون والا نو ساعتون په نه جوړ شي او د دې ماضی راځي وساعه په وساعه کې دا عین کلمه چې سین دی دا مفتوح دی نو دې د مناسبت په وجه نه په دې مصدر کې د کثرې په ځای باندې فتح ور کول هم جائز دي چې ساعتون وای دا په کې هم جائز نو قاعده دا ته هر هغه مصدر چې د فعلون په وزن باندې وي فا کلمه کې شرا شي واو راشي دا واو حذف کول او په اخر کې عوض کې تار او او فا کلمه د کثره ور کول دا جائز دي او که ماضی کې عین کلمه هغه مفتوحه وي نو بیا فتحه ورکول ورته هم جایز قاعده واو پای مصدر هر کله چې واو په فا کلمې د مصدر کې واقع شي چې بر وزن فعلون باشد چې د فعلون په وزن باندې وي بیا تک د واو په ورځيږي وعین کسره یا بس او عین کلمې ته کسره ورکول کیږي مگر در مفتوح العین مگر په مفتوح العین کې داهه فتحه ده کله نا کله فتحه ورکول کیږي مفتوح العين نه مراد دا دی چې ماضی کې عین کلمه مفتوحه وي نو په دې مصدر کې دغه عین کلمې ته فتحه ورکول هم جایز دي وتا عوض در اخر بیو ځایان او تا په اخر کې عوض کې دې کوي د چا د او په عوض کې تون عیلتون و زینتون و ساعتون کې در اخر ویعدون وسعون او وزنن بود باطل کې دا هو دریمه قاعده کومه قاعده ده دا د میعاد موثر او د قوتیا والا قاعده ده دې قاعده کې هغه درې صورتونه دي یو صورت دوام واو متعلق بل دا یا او بل دا الف اول صورت دا ده هر هغه واو واو غیر مدغم هر کله جواب ساکن غیر مدغم رسته ده کثرین راشي نو دا واو په یا سره بدلول دا واجب دي هر هغه واو ساکن غیر مدغم چې روس سره چانه واقع شي د کسرې نه نو په یا سره وبدلېږي وجوبا لکه میعاد په اصل کې میعاد وو دغه واو روس سره کسرې نه راغی واو غیر مدغم دی ادغام په پرستنی حرف کې نه دی شوی نو بدل شو په یا سره میعاد کې نه جوړ شي په اصلي واګون کې به دا قاعده نه جاری کیږي ولی دلته اگر چې واوې ساکن راغلي وروسته د چانه د کثرې نه او دا واو مدغم ده په دې دوهم واو کې نو په دې کې به دا قاعده نه جاری کیږي دا اول صورت ده دوهم صورت هغه ریا ده چې هر کله یاري ساکن غیر مدغم وروسته د زمين واقع شنو په واو سره وبدليږي لکه مثال موثرون دا موثر موثرون ده په اصل کې موثرون وو یا ساکن غیر مدغم رسل زمینه واقع کو واو سره بدل کړ موثرون ته راځول شي او په موږ یې ځکه ودا قاعده نه جاری کیږي اگر چې یا راغلی ساکن رسل ځانه د زمینه بیا دا قاعده په کې نه جاری کیږي ځکه دا غیا مدغم دا اصل کې موثر ده په دې کې دا قاعده نه جاری کیږي دریم صورت هغه د الف متعلق دی چې هر کله الف روسته د ضمیر راشي په واو سره وبدلېږي او که روسته د کسرین راشي نو په یا سره وبدلېږي لکه د اول مثال قوتله قوتله دا په اصل کې قاتله فعل ماضی معروف څخه ده هر کله چې موږ ماضی مجهول جوړوله فا کلمې تم ضمه ورکړه ما قبل اخر تم کسره ورکړه نو دلته دا الف روسته رچانه واقع شو د ضمیر واقع شو بدل شو په واو سره نو قتل ته نه جوړ شو دغه شانته چې روس سره کته راغلی لکه محاری محاری جمع د چاره د محراب ده هر کله چې موږ صغر منتهى الجموع جوړه ولا نو اولنی دو حرف چې میم او حال دې تم فتح ورکړه دریم ځای کې الف علامه د منتهى الجموع راوړه محاشو د هغې نه روسته څو حرف پاتې شو درې حرف پاتې شو یو را بل الف او بل با او قاعده دار چې د صغیر متحجمو کې د الف نه روس کسری حرف وي اولنې به مکسور وي دا غرات هم کسره ورکړه قرات هم کسره ورکړه الف روس د کسری نه واقع شو بدل شو بیا سره محارب دي نو دا د میعادن موسرون او د قوتله والا قاعده قاعده واو ساکن غیر مدغم هر کله چې واو ساکن غیر مدغم بعد کسره رسل کسره نراش یا شو تا بیا سره بستی کې له کمیات او فاصل کې میو حال ورو نه اجلواز اجلواز کې دا قاعده باندې جاری کیږي ځکه چې دا ساکن حرف هغه مدغم دی ویای ساکن غیر مدغم دوهم صورت دا چې یای ساکن غیر مدغم راشي بعد ثم پس زمین واو شوت په واو سره بدلیږي لکه مو سره په اصل کې مو سره یا مو سره مو نه مو یې دا مو یې دا کې دا قاعده نه جاری کیږي ځکه چې دلته هغه ساکن حرف مدغم دی و الف دا دریم صورت ته الف بعد ضم واو شو روسته زمين او واو سره بدليږي لکه قوت لنا ماضي مجهول چې غره قاتل کې قاتل نو هغه په دې څه طریقې سره روس سره زمينه الف راغله چې مکسلا ماضي مجبور جوړوله په کلمې تم څو ورکړه زمما ما قبل اخر تا کسره نو دلته دغه الف روس سره زمينه واقع شو بدل شو پواوسه وبعد کسره روس سره کترینه کالی فراشي په یا سره بدلی کې لکه محاری چې جمع ده محراب ده قاعده دا څلورمه قاعده ده دې قاعده خلاصه ده ده دې قاعده مونږ د اتقدا د اتثر ولا قاعده او خلاصه دا ده چې هر کله د باب استعال په کلمه کې واو او یا واقع شي او دغه واو او یا اصلي د کوم حرف نه بدل نه راغلي نه هوا او یا پتا سره بدلول او تا پتا کې نقصان کول هغه واجب دي لکه مثال اتقد په اصل کې ایو تقدو دلته دا واو ساکن راغلی دی واو راغلی رسته د باب افتعال په کلمه کې او دا چانه بدل نه دی بدل ځکه نه چې دې هغه ماده اصلي او قدرات چې دا واو په کې رفع کلمې مقابل کې راغلی اصلي دې زائد ونه د فاعل مقابل کې هغه نه راځي نو په دې وجه دغه واو بدل شو په تاسو سره او تاسو پتا کې مزغه شو استقاده تیر جوړ شو دا شان استثر فاصل کې ای تاسو بعد یو خیال په کلمه کې یا واقع شو او دغه یا د کم حرف نه بدل نه وراغلی نو بدل شو په تاسو سره او تاسو کې مزغه شو استثر تیر جوړ شو قاعده واو واو ويا اصلي واو او یا اصلي اصلي هر چاته ویل کیږي چې رفع عین لام مقابل کی وي او دا کوم حرف نه بدل نه وی راغلي کفای اختیار باشد چې هر کله باب اختیار په کلمه کې راشي تاسو دا دا پتا سره بدليږي درتا ادغام یا بد او پتا کې به مدغم کیږي لکه استقرار چې فاصل کې یو تقربو او اتصال چې فاصل کې ای تقربو پنځمه قاعده هغه د وجوه او د وشاح ولا هغه قاعده ده دې قاعده کې هغه دوه صورتونه دي چې په څو صورتونو کې واو په همدې سره بدلول هغه جائز هغه کوم صورت دی نو هغه صورت دا دی چې هر کله واو مضموم یا مکسور په ابتدا د کلمه کې واقع شي نو دا واو په شا سره بدلول په همدې سره بدلول جائز دي لکه وجوهن دې وجوهن کې واو مضمون په ابتدا د کلمې کې راغلی دی بدلول په همدې سره وجوهن ویل پکې جائز دي دا شان اشاحن کې دلته په اصل کې وشاحن دې واو مقصود په ابتدا د کلمې کې راغلی دی نو بدلول په همدې سره جائز دي چې اشاحن په کې وای دا صحیح ده یو صورت هغه دار چې واو مضمون او مذکور په ابتدا د کلمې کې واقع شي نو په همدې سره بدلول هغه جایز دي دوهم صورت په دار چې واو مضمون په وسط او منځ کلمه کې واقع شي نو هغه هم په همدې سره بدلول شي جائز دي لکه مثال د هغه اد قرون په اصل کې اد ورون وو واو په منځ کلمه کې واقع شو مضمون په همدې سره بدلول جائز دي چې اد قرون وایي بل صورت پکې دریم دا دی چې واو مضمون یا مفتوح مضمون یا مکسور نه وي بلکې مفتوح یو په ابتدا د کلمه کې واقع شي نو هغه په همدې سره بدلول شاذ دي ډېر قلیل او کم دي لکه احدن چې په اصل کې وحدن وو یا اناتن چې په اصل کې وناتن وو نو دلته دا واو مفتوح دی مضمون او مکسور نه دی په همدې سره بدلول دا سری شاذ قاعده واو مضمون و مکسور در اول واو مضمون او مکسور په اول کې و مضمون در وسط او یا مضمون خو په وسط کې جوازن همزه شوت دا په همدې سره بدلېږي جوازن بدلولې جائز دی لکه وجوه او اشاح دا شان تفوق ارتفاعات کې وجوه وشاح او وقتت واذكرون او اذكرون چې په اصل کې اذورون وو دلته واو مضمون په منځ د کلمه کې راغلی چې وجوه وشاح وقتت او اذورون بوده ابدال ابدال په حمزه در واو مفتوح شاذ او ابدال په حمزه سره په واو مفتوح کې واو مفتوح وي دا بیا شاذ دی لکه احد او اناث